او یو سړی دې ته سجده وکا نو دا به حمل کیږي په سجده د عبادت باندې خبره ته مخیال رسید لکه یو سړی بوت لپروت دې ناپوهان نن قبر ته سجده کوي جاهلان پیرانو ته سجده کوي نو زموږ دی علماء لیکلي چه دا سجده به په تعظیم حمل نی دا ټول خلق دا غی عبادت او بندگی کوي نو دا سجده به بیا په تعظیم حمل نی ذکر اغلی خلق دا غی د بت عبادت کوي د قبر عبادت کوي خلق د مړو ژوندو عبادت ځکه کله انبیاء او ته د داسې الفاظ او نسبت کی کچراغه نسبت په ظاهره معنا والی نو د شان دا غي سرسنی مناسب ني لکه موسی عليه السلام وی وانا من الضالين دې کې کدا معنا کې چې الیاذ بالله زد گمراهانو نو نو چې نبی الیاذ بالله پدی موصوف کې نو لار باندې غسوک چاله خی دالته علما د ادوالین تعویل کوي ګور انبیاء علیهم السلام چې نچس شوی دیتا علما سوی ترک اولا دیتا سوی یعنی یو اولا شیو خواغه غیس کو ترک کو او د ترک اولا مقابله کې جایز وي لکه په سفر کې روژه اولاد خو که مشقت دی نو ترک د روژې جایز دی نو دیر علماء ترک اولا اوی یو غرش پر خودل یاد انبیاء علیہم السلام ته چې دا کوم نسبتونه شوی دي ته ذلت وای اے پزا سرا او پزا باندې فتح دا دا عرب وی غور رجل اذا فسد عيشه ژوند دی ګډوډ شي وګوره د جنت د ژوند مقابله کې د دنیا د ژوند د ټکرو ادا تکلیفونو نه وعصا آدم ربه ترک اولا کړو آدم علیہ السلام د خپل رب فغوا نو زندگی ګډه وډ شوی وا ځکه د جنت د ژوند مقابله کې د دنیا د ټکر او د خفقان ژوند دی او دا ژوند دی د خفقان ته سګورای هر پوه سړی قدم په قدم پریشانی را روزانه بدا سي خبره اوري چې تا ته ذهني اذیت وي کله د ځان او مال بارکه او کله د دین اسلام فإما ياتينكم مني هدى ادي په لګوري وې دوا قسم مخلوق الله د جنت نظم کلرا کتکو او دو نظری ور سره کت دنیا تراله ادا به تر قیامت چلیږي آدم علیه السلام زمکه تراغه او غی سره د وحی نظری را کوز شوا دیو جن اکثریت زموږ د عوام نن د خپل دین سکه د خپل کلمی او د ایمان د خپل مز د فرایزونه نه خبر دي چې په یو شی پويږي نه پاغه به عمل څنګه وکي دادا سي دې لکه مز د 50 د کړې نه او په مز د ډومبه او درولو د چې مز ورزینه دا څنګه مز وکړي فمانت